او په دې کې هغه مشهور اعتراض چې عیسی علی السلام لا ابن الله ویل شوی دی دا غي جواب کولو دګانی سبق کې مونږ ویلو چې درې دیش نقطې درې دیش پوینټونه په دې ذکر کوي چې عیسی علی السلام بنده دی خالق نه دی ابن الله نه دی داغه نه بیګا څه ذکر شو یو چې حضرت مریم ته الله وای ان الله استفا کی ته چون کړي نو د بل د چا انتخاب چې بل سو کوي هغه الٰه نشي کېده دیمه نقطه ذکر کړي وا او طهارا کی ته پاک کړي د چا د پاکۍ ګارانټي چې بل سو کور کوي هغه الٰه نشي کېده بیا بل نقطه ذکر کا ايهم يكفل مريم چې د حضرت مریم د خدمت ذمہواری به د چای اوس نننی سبق کې و اس قالت الملائکه حضرت مریم لوی شوا پیغلا شوا الله خپل قدرتونو باندې قادر دی او هغه هر څه کولی شي حضرت مریم پیغلا وا نا واده کړی وا الله پاک بغیر د واده نه هغه له بچي ور کولو حضرت عیسی علیہ السلام او دا د الله خوخه وا ځکه الله چې آدم علی السلام پیدا کولو نو نه پلار او نه مور او چې آدم علی السلام پیدا کو نو دا هغه د مرګرتیا لپاره د بی هوا پیدا کا نو دا هغه پلار او نه مور الله حضرت عیسی علی السلام بغیر پلار پیدا کو ان شاء الله سوره مریم کې بیا دا غي تفصیل راځي چې حضرت مریم ته جبرئیل امین په شکل د اوسړي باندې راغې فتمثل لها بشرا سویا قران وی بالکل د انسان په شکل ورته راغې حضرت مریم ورته وی ته پرېزګارې د الله نو یریګا زه خو یو زنا جنۍ ما حضرت جبريل ورته د الله حکم پڑھاوي چې ځا الله را لګلې لأهب لك غلاما زكيا چې داغه ته طرف نه تعالی تحفه کې یو لګ درکم پاک حضرت مریم تعجب کوي چې زما و بچي څنګه وشي د بچی د پاره خو د دوه انسانانو د مرد او د مادي ملاوي د ضروری دي ما واده نه کړي ما سره انسان نه سره نه ملاو شوی زما بچي بسنګ کی والله غزاد ته چې هر کار د انسان عقل چې کوم ځای ګوريږي الله داغه نمخ کې هغه کار کوي نو اکه اشاره کوي چې الله فرشتي فرشتي راولېږلي اس قالت الملائکتو کله چې ویل فرشتو چاته حضرت مریم تا یا مریم او مریم ان الله یقینا الله پاک یبشرو کی تا تزیر درکئی بکلمت منه په حکم د خپل طرفنا زیر الله درګي دا د الله فیصله ده د الله حکم دی حضرت مریم تعجب کې پریوتا څنګه مال زیر راکړي الله ورته د فرشتو په خلا باندې وای اسمه المسیح دا زیر درګي چې نوم دا وی الګ به مسیح وی مسیح مسا کوونکې لاس راخونکې عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام به نومي چې زوی بد مریمي عورت پر سواراو چې عیسی ابن الله دې نه نه عیسی ابن مریم دې عیسی ابن الله نه دې عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام چې زوی د مریم دې وجيها فی الدنیا مخاورز به په دنیا کې مخاورز هغه چاته وایي چې دا خبره هر څوک مني لکه پښتو کې موږ ولکه استاد هغه روان دي ګران دي دې خبره د څه په تیارې ده عیسی علی السلام له الله داسې خوې او خصلت او جسم ور کړو چې وجيهن په دنیا مخاورز په دنیا کې والآخرت او باخرت کې نو پیغمبر دې لازم باخرت کې مرتبه والے ومن المقربين او دې به د الله د نږدې قانونا عیسی علی السلام د الله نږدې خلکو کې وایي لکه د هر چا مرګري صحابي د نبی علیہ السلام نه تاسو کوي د الله حبيبا میدان محشر به اتل لزر قسم مخلوق برا جمع شوی د آدم علیہ السلام نه والد اسرافیل علیہ السلام نو مش په لای پوری تمام مخلوق انس او جن دا بولاړي او زما خوستان بغیر یو من نه تیریږي نو اين وجدک زبتا کم زه مومم د الله حبيبا دا زیرا له ګورا چې باغې کې زتا په سراشم او تا ومم د نبی عليه السلام ورته حکم وای ان الميزان زبدا تر سره ولاړم کوم دې چې زما د امت عملونه تل لګيږي نو زما میزان سره ولاړم څومره ګرام کار وای کنه چې الله حبيب بولاړ یو زما استعمال بدل لګي او زبر دعوت دې کوم چې زو امت دې محمد رسول الله صحابي ورته وی الله حبيبا که میزان سره ني بیا به چرته ګورم نبی علیہ السلام ورته وی عند الحوض بیا می حوض کوثر سره ګورا او حوض کوثر احادیثو کې داغي صفات راځي چې دا سي حوض دې چې ماوه اشد بیاضم من اللبن داغي اوبو ډیر زیات سپینی وای د پيونا دومره خسته وبو وای وحلا من عسل او ډیر زیات خوږی وای د کبینا لوخي به څنګه وای انیته کعدد النجوم السما داغي لوخي با پشان د ستورو د اسمان پر کیږي دا څه خسته لوخي وای او دا څه وبو وای من شرب منه لم یزما ابدا چا چې دا غي نو بوس کړي میدان محشر کې بدلې کیږي نه چې ته دا مانو کی شرب هم نه تګي کیږي نو بیا د جنت د نعمتونو پیدا شو بس او د کوثر نه بوس یو جنت کې باندې هر څه روان نه لم یزما ابدا هغه پنځوس زره کال رز د قیامت کې به نه لګي کیږي 50 الف سنتن مما تودون قران ویګا 50 هزار سال هغه چې تاسو شمارې دومره به یو رزي دومره وګرځ وي باجو کې قران وی الف سنتن زر کالا کله وي 50 زره کالا نو د دوړو آیاتونو کې تصدیق دارې چې کوم مسلمانې په هغه د زرو کالو بشان تیر شي او چې کوم ګناګار نو هغه د 50 زرو کالو بشان دي نبی علیہ السلام وی زبه حوض کوثر باندې ولاړې او وبو ورکوم خپل امتیانو لا الله دې دا خلق نو ګرځي چې د حبیب صلی الله علیه و آله وسلم د لاس هغه وبو په حوض کوثر زمون نصیب شي او دا کیږي الا چې موږ خپل ژوندۍ د هغه خدای شو طریقو باندې تیرو ما مخکې ویل تاسو لا د الله حبیب وایي چې د مرګ نه وروسته د خوشحالي او د خپل مرزي ژوندۍ تیرول غواړي دنیا کې دا خو د شو طریقو باندې لاړ شه نوستو بستا زندگی ستا د مرزي ځکه قران کې الله وایي ولهم فیها ما تشتهي انفسهم په جنت کې به هر هغه نعمت چې ستا خواهش دا نو الله د اوس کې تاسو غواړي دنیا کې ته کاروباری سره وي دکاندار وي نو ته وایي الله زما کاروبار الله بوجا کاروبار نه کوي کته وې چې زمیدار مې کوله زما درنه زمیدار وې او ما سره خلق لګیا وې کار کوله الله مو یادوي جنت ته ځان لپاره کاروي کچری ته چې راځي او خود کاریګر وې د فرنیچر یا د بلډینګونو مستاج سخو غي الله تعالی هغه شعر کوي ځکه د جنت نهر چې رواني د جنت نهر نو یاقوت او مرجان دا او باغې کې لاندې براتی او بو به وي دومره خسته وو وي او لاندې هيري او جواهرات په دخاور په ځای باندې باندې مشک او انبر دا به داګه د لختو پولی او خلق قرآن وایي دا څه خلق دی وایي چې دنه سړی ناشتي نو د خلق بارنه طرف وښکاري قواریر قرآن وایي شي نه وایي الله دې زموږ نصیب خدا هغه د پارا فل یتنافس المتنافسون پکار دې چې خلک ځان تیار کی تیارې کوي دغه دنیا کې سره جونګړه جوړي نو جونګړم بغیر د قانونو او د لختو نه جوړي نو چې د جونګړې نه ترکیو کې نو د بسې کوټه جوړي نو بسې دیوال وای نو ماقام به سرما دې کیږي اسره سیلې باران راشي تازه خټه ده باران را نه دیوالونه وای بیا د هغې نه ترقي وکړي نو د بلاکونو د خبتو یې جوړوي نو په هغې باندې بیا پلستري کوي رنګونه پې لګوي د خوند لپاره ټایلونه ماربلې پې لګوي الله وي د هر څه په جنت کې هر څه په جنت او د الله جنت هغه ډېر لوی وسیله کمزور جنتی چې اخیری سره د جهنم نه راوځي او اخیری سره جنت ته راشي یعنی مسلمان دې د ګناونو په وجه باندې جهنم ته تل سزا وخوړه او د دن رسو د جهنم دروازه بند شو او د جنت هم بند شو د اخیری کس د جهنم نه راووتو او اخیری کس د جنت نه نوځي دغه الله سبحانه وتعالى حد نظر چې څومره حد نظر لکه یو سړی دې نه ګوري आवाज مې اوار میدان کې 2 کیلومتر 3 کیلومتر 15 کیلومتر 10 کیلومتر کې دې ښکار شي چا پلانې غر ما تخکاری الله به نه خوله کو بیا ورته مشرق طرف ته وګوره دیوال په یو نه خوله کوي بیا شمال ته وګوره آل ته یو نه خوله کوي بیا ما جنوب ته وګوره سلو را طرفونو باندې بده یو نه قوله کوي چې الله ما لدغه علاقه کوي الله وې دا او د دې و چند نو زړه ته راځي دا هغه جنت دی چې د ټول نو سیوا سزا خورلې د جهنم نه روته د جنت ته تللی او چې یو سړی په خو نمبر او پاش ډایرک جنت ته لاړ شغله وسور دی ذکر ولکم فیها ما تشتهی انفسکم هغه وایي چې ستا د زړه خوای شي ځکه د عیسی علی السلام بارک الله وایي ومن المقربین دی به الله د نزدېکانو نه وي نو کله چې دی نزدېکانو نه وي نو د وسمره وشت مقامي او حضرت مریم ته وایي و یکلم الناس عیسی علی السلام به خبرې کوي خلق سره په مهدی په زنګو کې الله الله حضرت مریم سوره مریم کې الله ذکر کوي وجاءها المحاذ حضرت مریم تا د بدخی د پیدا کېدو درد محسوس شو الله ورته وی د کلی نوا روزا دو کجوری او مون سره خواږي کې ناستا او هغه تکلیف پراغه او د مریم ویا لیتنی مت قبل هذا هاي افسوس چې دې نه مخکې مړه وې وکنت نسيا منسيا زاد دنیا کې وې نا زما ذکر نه وې الله اور دو فرمایل چې نه نه دا خو زما کار دی زه چې سوال مغه وکي او حضرت عیسی علیہ السلام پیدا شو او الله ورته په حکم د فرشتو په ذریعہ باندې وای وحزی الیک بجز النخل ځان ته کجورا وشرنګو فساکت علیک رطبا جنیا پتا برا غرزی کی تازه تازه کجوری ځان لټول او اخرى وقر عینات او خپل سترګې په خپل بچی باندې او خوا بچی له ګور سترګې باندې یخی عیسی علی السلام پیدا شو الله به مریم لوبای رسته رشوا دو دې رشوی هر څه چې الله حکم وغتی الله حضرت مریم ته حکم وکړو ذکر حضرت عیسی علیہ السلام غی کی راغست دے حضرت مریم را روانه ده او چې کله کې لراله د خلکو خپل خپل دي دا اوس نه نه راځه په خوانه د فطرت را روان دي خلک ورته سوي یا اخت هارون او د هارون خورې یا د حضرت مریم رو هارون یا په هغه وخت کې د موسس سره لګ هارون ان اے د عزت من کو خچی نه ما کان ابو کی امرا اسو ان ستار خو بس سرینو وما کانت امو کی بغیا مور دم کنجرینو وا کستا مور بد کردار وی نو مونږ به ویل چې زه دا لور مور پسې تللی ده نه دې پلار پر دې کور دا وړېدلی او نو لکه جئت شیئا فریا تا خو یو عجیب کار وکړو او الله ورته وی چې مریم ورتبا خبرې نه کړې ته وای چې زما روزه ده فقران وی فاشارت الیه حضرت مریم عیسی علیہ السلام ته اشاره وکړه چې تاسو څه سوال جواب کوئ نو دې بچی نه کوئ د فطرت نه خلاف خبره نه کوي قوم ورته وای کیف نکلم من کان فی المهد سبیا مون هغه چا سره څنګه خبرې وکړو یا هغه څوک به مون سره څنګه خبرې وکړي ځان ګو کې ماشوم پروت دی او قران وای حضرت عیسی علیہ السلام کو دوچتا کا او چغه کا انی عبد الله الله سمرا د خوشالۍ مقام وو چې د مور صفائی بیانې حضرت عیسی علیه السلام او د دورزو یا د دریرزو ماشوم دی او کو د اوچتای او الفاظ څنګه وایي انی عبد الله زړه الله کی بنده ما او دا چې بنده دی به خبرې کې خلکو سره زنګو کې دا د عیسی علی السلام د زنګو خبرې وي وکهلا او په بډاوالي کې نو بډاوالي کې ورسره خبرې کوي او بډای چې د حق نه سیوا عمر شي نو او ته بوته وي عیسی علی السلام به کمال خبرې کوي چې کله راشي عیسی علی السلام زموږ دا ایمان دی چې د عیسی علی السلام نزول دوباره دنیا تراتل دا د قرب قیامت د علامو نه علامه ده او عیسی علی السلام برایسي ځکه هغه سلور دی شو او بيزه د شکالو په عمر کې د دنیا نه تللی او چې راشي نو اپ عمر کې او بیا به بوډا کیږي نو قران وی وکهلا او به بوډاوالي کې به کمال خبرې کوي ومن الصالحین او دې وې د نه قانون قالت ویلی حضرت مریم ربی ای زما ربا انا یکون لی ولد سنگ بزما بچه وشي ولم يمسسني بشر ما سره نه د ملاو شوی هیڅ یو انسان یعنی دا بچی د پیدا کېدو لپاره خاون ضروری دی مطلب دا دی نو زما خو خاون نشتا زما بچی څنګه کیږي قالا ویل فرشتو کذالک الله یخلق ما یشاء دارنګي پیدا کوي الله څنګه چې غواړي والتورات والانجیل او د تورات علم بو سره او می زکه چې تورات د بنی اسرائیل نه رخ شوی او والانجیل او الله ورته نوې شریعت د انجیل په شکل کې هم ورکړي ورسولا الى بني اسرائيل رد بنسواراو چې ساره سلام د ټولي دنیا پیغمبرو الله ویننا او زبا جوړوم پلاز را خو سره مور نه پیدا شوی وند اکما چې د مور نه پیدا شوی ول ابرسا او برګي مرز والا چې په برګي مرز به لاس را خو هغه ځای به جوړ شو و اوهی الموتى باذن الله او جون دي کوم بمړي د الله په حکم باندې چې مړ وشو قاتل به نه معلومېدو عیسی علی السلام براغه ورته وی کوم باذن الله پس د الله په حکم هغه وخت کې کېناستو او د خپل قتل آی کیسه به وکا او بیا به د شمړ بشو و انبئکم بما تاکلون او زه خبردارې در کوم تاسو لا هغه چې تاسو خوري او ما تدخرون هغه چې کور کې ذخیره کوي فی بیوتکم بکورونو کې ان فی ذالک یقینا په دې ټولو کې لآیتن نخوا چا د پارا د پار دا قوم لکم تاسو د پار ان کنتم مؤمنین کشرته تاسو مؤمنانا تاسو مؤمنان یې نو باندې کې الله د وحدانیت نه خدا ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ او تصدیق کوونکې د هغه کتابونو چې مخکې زمانه او یعنی تورات او هل لکم او رواکم تاسو له باز الذی باز هغه خوراکونه حرم علیکم چې بتا حرام شوی وجئتکم بآیه من ربی او راتل کوم راتل میکړی تاسو لا په دلایل د الله طرفنا واتقوا الله وعافون متابداریو ویریږي د الله نه او زما تابعداریو کوي ان الله ربي وربكم الله زما رب دې او تاسو رب دې فعبدوه تدې الله بندگیو کوي هاذا صراط مستقيم دا لار نه غا وګوره پینځه واړه قولونه اوس راجمع کا د حضرت عیسی علیہ السلام نه وای انک انت السمیع العلیم یخلق ما یشاء الله تقسی پیدا کول کوي حضرت عیسی علیہ السلام وای ان الله ربي وربکم الله زما رب دی استاد رب فعبدوه داغه بندگیو کا هاذا صراط مستقیم دا لار نه غا داغه پیران حق پرست مولوی پیران نه منی دا پیرانو خبرې دي بیا ګورئ نیسته خلقنا ويو ويكلم الناس في المهدي او خبرې به کوي خلق سره پزانګو کې وکالن او بوډا والی کې ومن الصالحين او د نیکانو نه وي قالت ویلت مریم ربی زما ربا انا یکون لی سرنگ بشی مادر ولدن بچه ولم یمسسنی او ندر رسیدل ماتا بشرون یو انسان قالا والتورات او تورات والانجیل او علم د انجیل ورکي ورسولا او پیغمبر به اله بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا انی قد جئتکم او وی ورته دې چې زرا غلیم تاولا به آیات من ربکم په دلیل باندې د الله تر طرفنا انی زچم اخلق لكم جوړوم تاسو لپاره مینه دیني د خټینا که هيئت الطيري پشان د شکل د مارغه چې کوم سیس مو خوړلې نو تاسو هم دا داسې خوړلې دي او ما تدخرون هغه چې تاسو کور کې ذخیره کوئ نو دا یې مالا پته ده فی بیوتکم بکورونو کې ان فی ذالک یقینا په دې خبرو کې لآیت نخد عبرت تا لکم تاسو لئن کنتم مؤمنین کچته تاسو مؤمنان ومصدقا او تصدیق کوونکې رښتینی کوونکې لمه دا هغه بین ید من التورات هغه چې دنه مخکې د تورات نه ولی احل لكم او دې د پاره چې اعلان وکم تاسو د پاره باز الذي هغه سيزونه رواکم حرم علیکم چې پتا سو باندې حرام شلو وجئتکم بآیات من ربکم او ما وروړې تاسو لا دلیل د الله تر طرف نه فتقوا الله ویریږي د الله نه واطیعونو زما تابعداریو کوي اعلان زما دا دی چې ان الله ربي الله زما پالون کړي او ربکم استاسم پالون کړي فعبدوه نو بس دی الله لچې وې د عبادت کوي هاذا صراط مستقیم دا د لارې غا الله